انا اعطيناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر دافغانستان مجاهد اولس او ټول اسلامی امت ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. له هر څه نه وړاندې مو لوی اختر مبارک شه، قربانۍ، صدقات او عبادات مو قبول شه، د حجاجو کرامو حجونه، دعاوې او د با شهامته مجاهدو ولسونو جهاد او سرښندنې دې الله پاک په خپل دربار کې قبولې او د شهیدانو وارثینو ته دې الله تعالی نعم البدل او جمیل صبر ورکړي، د کورنیو او یتیمانو دې الله تعالی حفاظت وکړي. الله رب العزت دې د ځورېدلو مسلمانانو تکلیفونه او سختۍ په خوشحالۍ او سوکالۍ بدلې او بندیان مو دې الله تعالی د دښمن له وحشي زندانونو څخه په خیر سره راخلاص او له خپلو کورنیو سره یو ځای کړي. الله رب العزت دې په خپل کامل قدرت سره زموږ دښمنان نور هم له ماتې او ذلت سره مخامخ کړي. د تیرو اخترونو په څیر یو ځل بیا هم غواړم چی د ځینو مهمو مسایلو په اړه چی زموږ او ستاسو راتلونکی ور پوری تړلی خپل دریځ درته روښانه کړم. لس کاله وشول چی زموږ با شهامته مجاهدین له ظالم او یرغلګر دښمن سره د یوه سپیڅلي ارمان لپاره په جهاد بوخت دی او هره ورځ قربانۍ ورکوي او له مادي پلوه د نړۍ تر ټولو لوی او متکبر ځواک یې د الله جل جلاله په نصرت د ماتې په درشل درولی، په زرګونو پوځیان یې ور وژلي، ټپیان کړي او ډیر نور یې په همیشني معیوبیت او رواني ناروغي اخته کړي دي چې په نتیجه کې یې خپل ولسونه د هغوی په وړاندې په مخالفت دریدلي، مظاهرې کوي او نور امریکایي او غربي ولسونه نه دي تیار چې د افغانستان جګړه اوږده او د خپلو وژل کیدونکو عسکرو تابوتونه وویني. دا یوازې د لوی الله جل جلاله کرم او فضل دی چې د هیواد او اسلامي امت د برخلیک په دې ټاکونکي او حساس وخت کې یې دا خدمت له موږ او تاسو واخیست او د اسلام ستر دښمن یې زموږ په لاس وځاپه په دغو تر ټولو حساسو شیبو کې مې ټولو مجاهدینو ته پیغام دا دی چې دغه ټولې لاسته راوړنې تنها د لوی الله جل جلاله نصرت او د خپل مسلمان ولس د بې ساري قربانۍ نتېجه وبولي، په عوض کې لا هم اخلاص، ښه نیت او په انفرادي او اجتماعي اعمالو کې تقوا ته متوجه شئ، ریا او تکبر درنه ونه شي، د مسلمانانو په خدمت کې سستي ونه کړئ، له چا سره ظلم ونه کړئ، څوک بې ځایه په وسله او زور درنه تهدید نه شي. له بیت المال سره پوره احتیاط وکړئ، د خپلو مشرانو کلک اطاعت وکړئ، هغه کارونه چې نفس او خواهشات یې غواړي ځانونه ترې وساتئ. مجاهدینو ورونو! تاسو ښه پوهیږئ چې یرغلګر دښمن مو له بربنډې ماتې سره مخ دی، د روان کال د بدر پوځي عملیاتو یې ټول پلانونه او دسیسې ورشنډې کړې، د پلازمېنې کابل په ګډون د هېواد په هره برخه کې ډېر درانه ځاني او مالي زیانونه ور اړولي، نو په دې حساسو شېبو کې دې ټول مسؤلین او منسوبین په خپل منځ کې یووالی او وحدت لا ښه وساتي، ځکه دښمن اوس غواړي د مجاهدینو ترمنځ په بېلابېلو نومونو اختلاف رامنځته کړي او د اسلامي امارت حیرانوونکي او د افتخار ډک عملیات، پوځي پرمختګونه او لاسته راوړنې بهرنیو لوریو ته منسوب کړي، تر څو له یوې خوا خپله رسوا ماته پټه کړي او له بلې خوا د ګاونډیو هېوادونو په تورنولو سره په افغانستان کې د امریکا د دایمي حضور او پوځي اډو د جوړولو لپاره مصنوعي دلایل برابر کړي. خو دښمن باید پوه شي چې موږ یې په دې اړه د غلامو جرګو او دایمي اډو کلک مخالفت کړی او کوو یې او هېڅکله به یې جوړېدو ته پرېنږدو. زموږ درانه هېوادوال که له هېواد نه بهر دي او که دننه باید له پوره هوښیارۍ او پوهې نه کار واخلي او د دښمنانو د دسیسو په خنثی کولو کې خپلې هڅې لا هم ګړندۍ کړي، د دښمن د بې ځایه تبلیغاتو تر اغېزو لاندې رانه شي، د اسلامي امارت د مجاهدینو له فعالیتونو څخه ځانونه د اسلامي امارت د رسمي ویندویانو، رسمي ویب پاڼو او رسمي مطبوعاتو له لارې خبر کړئ. زموږ ملت باید نور هم له خپلو مجاهدینو وروڼو سره لکه دا لس کاله چې ولاړ وو، ودریږي او خپلې حوصلې لوړې ولري. زموږ مبارزه او جهاد د الله جل جلاله د رضا او د هېواد د ازادۍ، استقلال او سوکالۍ لپاره روان دی. موږ له هغې عقیدې دفاع کوو چې زموږ او ستاسو سره شریکه ده او هغه واقعي اسلام دی او بس او یقین لرو چې عزت او وقار به زموږ او ستاسو په برخه وي یو ځل بیا به ان شاء الله د یوه سرلوړي ملت په څیر په نړۍ کې په جګو سترګو ژوند کوو. موږ کورنیو مخالفینو ته بلنه ورکوو چې د اسلام او ملت په خاطر د یرغلګرو ملاتړ پریږدي او د بهرني یرغل په وړاندې د مجاهدینو سره ودریږي، که په دې برخه کې په اخلاص سره مراجعه وکړي نو د اسلامي امارت دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده او یا اقلا خپل عادي ژوند غوره کړئ سر مال او عزت به مو په امن وي بې له شکه افغانستان په دې هیواد کې د ټولو میشتو قومونو ګډ کور دی د دې ټاټوبي استقلال او ساتنه د ټولو فریضه ده زموږ بهرني دښمنان باید په رښتینې معنا پوه شي چې موږ دوی ته تشې لاپې نه وهو، هسې بې ځایه څو خیالي خبرې نه ورته کوو، بلکې واقعاً د مسایلو د حل رښتینې لارې ته یې رابولو، هغه دا چې تاسو چې په لومړۍ ورځ په افغانستان برید کاوه، زموږ خبره مو یا نه اورېده او یا مو له دښمنانه دریځ نه ورته کتل، خو دا د ومو لیدل چی لس کاله مو بی ځایه مزل کړی پیسی مو مصرف کړی وینی مو تویی کړی خو هیڅ پرمختګ مو نه دی کړی اوس د افغانستان او امریکا حالت له لس کاله مخکی حالت سره څرنګه پرتله کوی که ځانونه او جهان تیر نه باسی نو یقینا به دا خبره ومنی چی دی دواړو هیوادونو تر هغه وخت ډیر پر شاتګ کړی نه پرمختګ. او که د افغانستان د وضعیت په اړه تاسو لا هم د بن په څېر بې فایدې کانفرانسونو او د خپلو جنرالانو بې ځایه او خیالي لاپو ته خوشبینه یاست، نو یقیناً چې نور به هم د شکست او تباهۍ په لور روان یاستئ. زموږ ملت پردیو ته د تسلیمېدو ملت نه دی، له خپل دریځ او عقیدې نه شاتګ نه مني، پر موږ باندي ژوند دومره ګران نه دی چي له خپل دين نه ورته تير شو، بلکي زموږ مرګ او ژوند ټول د الله جل جلاله له پاره دی او وي به، موږ د الله جل جلاله په لاره کي قربانۍ ته خوشحاليږو او افتخار پرې کوو، خو تاسو د پراختيا غوښتني، مال او پيسو له پاره جنګيږئ، ستاسو عسکر جګړه ييزه روحيه نه لري، ژر مورال له لاسه ورکوي، ځکه ټوله تکيه يې په وسله او وسايلو ده. د کره معلوماتو له مخې په تېرو لسو کلونو کې ستاسو په لکونو عسکر په نوبتي شکل افغانستان ته راغلي او تللي دي، خو په وړاندې مو هغه د اولې ورځې طالب او مجاهد جنګېږي، لا ستړی شوی نه دی او حوصله یې د لاسه نه ده ورکړې، نو اوس تاسو یوه لاره لرئ، هغه دا چې نور زموږ له هېواده خپل ټول عسکري قوتونه ژر تر ژره وباسئ او دا ستاسو په ګټه ده. دا ملت او خاوره د دي خاوري بچيانو ته پريږدئ، دا خاوره په افغانانو پوري اړه لري، دلته د نظام جوړول او څرنګوالی د افغانانو کار دی، موږ نه غواړو نورو مليتونو او هيوادونو ته ضرر پيښ کړو او د ټولو منازعاتو او معضلاتو د حل لپاره موږ په افهام او تفهيم باور لرو او دا خبره موږ تاسو ته لس کاله وړاندي هم کړې وه. او اوس یې هم کوو او د دې کار لپاره مو د اسلامي امارت اړونده مرجع ته هدایت کړی دی چې د ټولو هېوادونو سره د ملي او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره ځان پوه کړي او د اسلامي امارت پالیسي او دریځ په صحیحه توګه دنیاوالو ته ورسوي. یوه مسله چې زموږ ټولو لپاره خورا ځورونکې ده، هغه په جګړه کې په عمومي ډول ملکي تلفات دي. تر کومه ځایه چې په دښمن پورې اړه لري، هغوی خو راغلي د همدې وژنې او ځورونې لپاره دي، خو مجاهدین باید د خپل شرعي مسؤلیت له مخې د ولسي خلکو د ځان او مال د ساتنې ډېر خیال وساتي. ولسي خلک هم باید د ملکي زیانونو او ناورینونو په مخنیوي کې له مجاهدینو سره پوره همکاري وکړي، چېرته چې په کلیو او بانډو کې امریکايي ګزمې تګ او راتګ کوي، وړاندې یا وروسته دې نږدې حرکت نه ورسره کوي، دغه راز دې د مجاهدینو له خوا اعلامېدونکې احتیاطي تدابیر هم په کلکه عملي کوي، ترڅو پر یرغلګرو په کېدونکو بریدونو کې دوی ته زیان وانه وړي. او تر هغه ځایه چی په مجاهدینو پوری اړه لری هغوی دی په راتلونکی کی د ولسی خلګو د تلفاتو د مخنیوی په غرض لاندی مقررات په جدی توګه عملی کړی الف د ټولو ولایتونو والیان دی د ملکی تلفاتو او بی ګناه خلګو ته د مجاهدینو په نامه د اخطاری خطونو او اخطاری ټلیفونونو مخنیوی ته پوره توجه وکړی او وخت په وخت دي په خپلو مربوطه سمو کي جدي پوښتني او پلټني وکړي او همدا راز دي د ديني علماوو په ذريعه وخت په وخت مجاهدينو ته د ملکي خلګو د سر مال او ابرو ساتني او د نورو معروفو کارونو په برخه کي وعظ کوي مشرتابه ته دي د ټولو هغو ملکي تلفاتو په اړه معلومات ورکړي چي يا خو يقيني د مجاهدينو له لوري اوښتي وي او يا يې په مجاهدينو باندي شک کيږي. با که په کومه سیمه کې د مجاهدینو د ماینونو، فدايي بریدونو او نورو عملیاتو له امله ملکي خلکو ته زیان ورسېږي او د هغې سیمې مجاهدین انکار وکړي چې دا کار موږ نه دی کړی، خو قرائن او شواهد ښيي چې د سیمې د مجاهدینو له لوري شوی دی، نو شکمن کسان دې شرعي مرجع ته حواله شي. که په کره شواهدو ثابته شي چې واقعاً د عامو مسلمانانو د شهادت سبب د مجاهدینو بې پروايي ده، نو تر دقیقې پلټنې وروسته دې عاملینو ته شرعي سزا ورکړل شي او هم دې د پېښې د ملکي قربانیانو وارثینو ته د ننواتې، عذر او خوشحالولو تصمیم ونیول شي. ج. که د ملکي تلفاتو په برخه کې هغه مسؤلین چې مخکې په همدې وجه سزا شوي وي په مکرر ډول بې احتیاطي وکړي نو له نورې شرعي سزا سره سره په څنګ کې دې له خپلو دندو څخه هم ګوښه کړل شي. د. په کومه سیمه کې چې د مجاهدینو او یا هم له نامعلوم لوري ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوړي نو په دې هکله دې اړوندې مرجع او فرهنګي کمیسیون هم له مختلفو منابعو نه معلومات حاصل کړي او وخت په وخت دي خپل راغونډ شوي معلومات په لیکلي ډول مشرتابه ته وړاندې کړي. په پای کې یو ځل بیا ستاسو ټولو نیکمرغي او خوشحالي له الله جل جلاله نه غواړم او د لوی اختر په مناسبت تاسو او ستاسو کورنیو ته د زړه له تله مبارکي وایم په سنګر کې ناستو مجاهدینو ته د اتفاق، ورورولۍ او تقوا هیله لرم. له شتمنو وروڼو هیله کوم چې د قربانۍ او ایثار په دې مبارکو شپو ورځو کې خپل بې وزله وروڼه له یاده ونه باسي او له یتیمانو او مسکینانو سره تر وسه وسه خپله همکاري وکړي. د نړۍ په مسلمانانو ږغ کوم چي په اسلامي نړۍ کي له روانو بدلونونو څخه د اسلام او وطن په ګټه اعظمي استفاده د یووالي او اسلامي اصولو په عملي کولو سره وکړي. د نړۍ په ګوټ ګوټ کي ټولو اسلامي او جهادي تحریکونو ته توصیه کوم چي د اسلام د دښمنانو له دسیسو او داسي حرکاتو نه ځانونه په کلکه وساتي کوم چي په شریعت کي ناروا، مشکوک او د مجاهدینو د بدنامۍ او په ولسونو کي د تنفر سبب ګرځي لوی الله جل جلاله دي زموږ غمونه او تکلیفونه نور په خوشحالۍ بدل کړي او د یوه هوسا، ازاد، خپلواک او سرلوړي اسلامي حکومت په جوړولو کي دي راته توفیق راکړي امین یا رب العالمین.